اعتدال یو شرعي او عقلي مقصد دی او که څوک نیکمرغه ژوند غواړي نو خپلې هیلې دې په واک کې ولري او په هر حال کې دې له منځلاري نه کار واخلي هغه د غصې او که د نرمي حالت وي همداشان په هر څه کې له کمی او زیاتی نه د ځان وساتي ځکه عدل دومره اړین څیز دی دین هم له میزان تلې سره رالیږل شوی دی او دنیوي ژوند پر عدل ولاړ دی ډېر بېلارې او ستومانه هماغه څوک دي چې په خپلو هیلو او هوس پسې ځغلي او ښه ورته غاړه ایښې وي ځکه دی هر وخت د حوادثو ښکار شوی وي او د ژوند زاویې ورته تور تم شوې وي دغه ډول خلک په حقیقت کې په خیالاتو او اوهامو کې ژوند کوي ان تر دې چې کله داسې فکر کوي ګونې ټول خلک د ده پر ضد دي له دې امله تل له وسوسو غمونو او اندېښنو سره کور وي لکه الله رب العزت فرمایی یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو دوی هر زورور اهواس در ځان په ضد ګڼي او دا ګمان کوي چې دا زموږ دښمن دی نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ښه په ډاډه ژوند کوئ هسې اټکلو پیښو ته په خپل ذهن کې ځای مه ورکوئ او د مش له وزر څخه ځان ته غرونه مه جوړوئ بلکې له اقتصاد او اعتدال څخه کار واخلئ د محبت او کرکې په اړه په حدیث شریف کې محمد رسول الله فرمایلی دي چې په دوستی کې ډیر مه خوږیږئ کیدای شي چې دغه کس سبا ته ستا دښمن شي او په دښمني کې هم ډیر مه تریخیږئ ښایي همدغه کس یوه ورځ ستاسو دوست شي الله رب العزت فرمایي، لرې نه ده، نږدې ده، چې الله یو وخت ستاسې او د هغو خلکو تر منځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله غټ قدرت لري او الله غفور رحیم دی، نو که زموږ دوستي ده، باید په هغه کې هم د اعتدال نه کار واخلو، که زموږ دښمني ده، په هغه کې هم د اعتدال نه کار واخلو، کیدای شي هغه دوست زموږ دښمن شي او هغه دښمن زموږ دوست شي ځکه په دنیا کې او په ژوند کې غم او اندېښنه مطلوب نه ده بلکې په ژوند کې نیکمرغه ژوند مطلوب دی د غم او د اندېښنې داسې څرګندونه چې انسان شرعي پولې ونړوي دا ناروا ده الله رب العزت په خپل کلام کې همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د غم او د اندېښنې د څرګندونې نه چې هلته شرعي پولې نه وي په سخته توګه نهیې کړې ده ځکه چې غم او اندېښنې زړه مړاوی کوي او له عبادت نه یې اړوي وینه سړوي او غم د بدن لپاره د سرطان په څیر دی او د دې راز دا دی چې غم انسان بې زوره کوي له کاره یې وباسي او شیطان ته تر ټولو خوښ کار دا دی چې انسان اندېښمن کړي انسان په غم کې واچوي محمد رسول الله فرمایلي دي چې د هغو چارو او د هغو کارونو نه تاسو ځان وساتئ چې تاسې اندېښمن کوي او تاسو په غم کې اچوي بلکه له هر کار کې تاسو د اعتدال نه کار واخلئ چې تاسو په غم او اندېښنه کې ونه غرځئ همدارنګه الله رب العزت فرمایلی ولا تهنو ولا تحزنو بې زړه کیږئ مه تاسو اندېښمن کیږئ مه په بل ځای کې الله فرمایي ولا تحزن علیهم رسول الله ته وایي د دوی پر حال د خپل زړه مه خوره پې خفه کیږه مه په بل ځای کې الله وایي لا تحزن ان الله معنا مه خفه کیږه الله زموږ سره دی همدارنګه په بل ځای کې الله فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون په دوی به یعنې په مسلمانانو به د قیامت په ورځ کې هیڅ خوف او ویره نه وي او نه به دوی غمجن وي نو وګورئ قدرمنو اوریدونکو شریعت د یو مسلمان د خوښي او ناخوښي په پاملوي فرمایي که په یو مجلس کې درې کسه ناست وي نو دوه کسه دې په خپل منځ کې پټې خبرې نه کوي هسې نه چې په دې سره د دریم کس زړه ته څه خبره راشي او هغه په اندېښنه کې پرېوځي خفګان مطلوب او مقصود نه دی او نه پکې څه ګټه شته د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له غم څخه په دې ټکیو کې پناه غوښتې ده د الله نه فرمایی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم نو غم او اندېښنه مطلوب نه ده، په دنیا کې نیکمرغه ژوند مطلوب دی، په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار واخلئ، هیله ده چې الله رب العزت له ستاسو د سر نه غمونه او اندېښنې لرې کړي. په هر صورت انسان باید په یو په یو نه په یو ډول ځان پر غم او اندېښنو لا صبری وساتي او الله مه کړه که کوم غم سره مخ شي نو په دې تدبیر سره له هغې نه ځان خلاصول پکار دي. ځکه جنتیان چې کله الله رب العزت جنت ته داخل کړي نو هغوی به په جنت کې داسې وایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن هغه ذات د ستاینې وړ دی چې غم او اندېښنه یې له موږ څخه لرې کړه او دا د دې دلیل دی چې هغوی په دنیا کې ارومرو غمجن او اندېښمن شوي ول همداشان د یو نیک کار په پاتې کېدو غمجن کېدل ښه کار دی خو د الله په نافرماني کې د پریوتلو له امله چې کله انسان غمجن کیږي نو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې د دغه کس زړه لا ژوندی دی ځکه پر ګناه خپه شو او د مؤمن هیڅ خفګان بې ځایه نه ځي بلکه په هره اندېښنه د مؤمن ګناهونه بخښل کیږي خو د دې دا معنا نه ده چې انسان دې غمونه وغواړي یا غمونه عبادت وګڼلی شي او یا اسلام د دې خبرې سپارښتنه کړې ده چې تاسې له الله څخه غمونه وغواړئ ځکه که داسې وای نو محمد رسول الله به خپل ټول ژوند په غمونو او اندېښنو کې تیر کړی وای خو هسې نه دی شوی بلکې د هغه سینه ډیره پراخه تلې پر شونډو مسکا خپره وه خوښ او نیکمرغه و له دې امله موږ او تاسې ته هم په کار ده چې د ځان لپاره خوښي وپلټو او له الله رب العزت څخه ښه ژوند وغواړو کومه غام او اندېښنه چې تا ته راځي الله رب العزت به په هغه باندې تا ته اجر ثواب درکوي په دې کې شک نشته او انسان نه چې کله نیک کار پاتې کیږي چې په هغه باندې دا غمجن کیږي او چې کله ګناه ورڅخه کیږي په هغه باندې غمجن کیږي دا د اسلام او د مسلمانیت نښه ده خو دا د دې معنا نه ده چې تل لپاره دی دا د الله نه په ژوند کې غمونه غواړي دا نه بلکې د الله نه به په خپل ژوند کې ته نیکمرغه ژوند غواړي حافظ ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب منبهات کې یو حدیث را نقل کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د صحابه و یوې ټولۍ ته ورغی صحابه کرام ناست رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې په څه حال کې مو سبا که یعنې سهار په تاسو باندې څنګه راغی صحابه و کرامو رسول الله ته عرض وکړ چې د ایمان په حالت کې موږ سهار که رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې ستاسې د ایمان څه نښه ده صحابه و کرامو په ځواب کې ویل زموږ د ایمان نښه دا ده چې موږ په ستونزو صبر کوو او په پراخي کې د الله شکر کوو او د هغه په پریکړه خوښ یو د دې ځواب په اوریدو سره محمد رسول الله وفرمایل د کعبې په رب مې دې قسم وي چې تاسې کلک او رښتیني مؤمنان یاست نو مسلمان ته په هر وخت کې په هر کار کې اعتدال په کار دی چې د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کړي د الله په پریکړه باندې خوښ وي او همدارنګه کومه ستونزې او تکلیفونه چې دوی ته رسیږي په هغو باندې دوی صبر وکړي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایی چې ما د وهب بن منبه نه پوښتنه وکړه چې ته خو آسماني کتابونه مطالعه کوي آیا په کوم کتاب کې د اندېښنو د لمنځه وړلو کومه په زړه پورې نسخه تر سترګو شوې چې داسې یوه دعا وي چې د سختې اندېښنې پر مهال موږ هغه دعا ولولو او زموږ اندېښنې او غمونه له منځه ویسي هغه ورته ویلې هو دا دعا ده اللهم انی اسألک یا من یملک حوائج السائلین ويعلم ضمير الصامتين فإن لكل مسألة منك سمعا فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوابا عتيدا ولكل صامت منك علما محيطا باطنا مواعيدك الصادقة وأياديك فاضلة ورحمتك الواسعة أن تفعل بي دا هغه دعا ده که انسان یې د غم په حالت کې ولولي یا دا دعا چې لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث چې څومره اندېښنه او څومره غم په دې باندې الله رب العزت به ختموي خو دا په دې شرط چې موږ په هر کار کې اعتدال نه کار واخلو، که هغه د خوشحالۍ وخت وي او که هغه د اندېښنې او د غم حالت وي. که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات مطالعه کړو، په هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي چې تاسو د اعتدال او د منځلاري نه کار اخلئ. همدارنګه د الله رب العزت وینا هم دا ده. که د خوشحالي حالت وي نو هلته به دومره خوشحالي نه کوې چې ته د الله رب العزت په قهر و غضب کې ګرفتاره شې که تا باندې د غم او د اندېښنې حالت وي هلته به دومره هم فریاد نه کوې چې الله د تا نه ناراضه شي بلکه په هر وخت کې په خپل خولې او په خپلو شونډو باندې مسکا ساته مسکا او تبسم د غم علاج او د ټپي زړونو مرهم دی او دا د روح په سوکالي او د زړه په خوښي کې ستره ونډه لري د هغه چا په شونډو باندې چې مسکا وي د هغه روح به هم خوشحاله وي د هغه زړه به هم خوشحاله وي د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شونډو به همیش مسکا پرته وه ان تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه به ځینې وخت د رسول الله په مسکا کې ښکاره کېدل. خو په خندا کې له اسراف څخه کار اخیستل نه دي په کار، ډېره خندا هم نه ده په کار، ځکه په کړس خندا زړونه وژني، نو له توسط او منځلاري څخه کار واخله، له خپل مسلمان ورور سره په مسکا مخ کېدل دا په خپله صدقه ده. او په چا پورې خندل او هغه پورې ملنډې کول بیا دا ډېر سخته ګناه ده. خوش مزاجه انسان نه یوازې د ځان په ګټه وي بلکه خپل او خپلوال هم ورسره خوشحاله وي. داسې کس د کار وړتیا لري او له نورو سره ښه چلند کوي. ډېر خوش مزاجه انسان چې هغه په خپل ژوند کې د توسط او د اعتدال نه کار اخلي. هغه تل لپاره خوشحاله وي او دا کس د کار وړتیا هم لري او له نورو سره ښه چلند هم کوي نو قدرمنو اوریدونکو تل لپاره په خپل ژوند کې کوشش کوئ چې خوشمزاجه اوسئ او نیک اخلاق خپل کړئ او په خپلو کړنو کې تل لپاره له توسط او د اعتدال نه کار اخلئ تندخویه او غصناک خلک تندخویه او غصناک خلک د دنیا شنه باغونه کله لیدلی شي ځکه هر انسان د خپل مزاج مطابق دنیا ته ګوري څوک چې د ښکلو خیالاتو او د ښه مزاج لرونکي وي د ښه مزاج خاوندان وي نو هغه ته دنیا هم ښکلې او رنګینه ښکاري خو د دې پر ضد په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې په هر څه کې بدمرغي را برسیره کوي او داسې نیکمرغه خلک هم شته چې په هر څه کې نیکمرغي هغوی پلټي که یو څوک تل لپاره پردۍ نیمګړتیاوې پلټي او د هغو په پلټنه کې وي نو خبره ان تر کنځاو او نښتې رسیږي او په همدا شان له یوې وړې خبرې نه د ټول کور سکون اور واخلي ځینې خلک داسې هم وي چې د یو چا له خبرې سم مفهوم نشي اخیستلی چې له دې امله خپله هم اندېښمن او د نورو لپاره هم د سر درد شي ځکه د ده خپل ژوند تنګ وي نو نه غواړي چې په بل چا پورې هم ژوند وکړي او په داسې خلکو کې د شر او فساد د ډېرولو وړتیا هم شته دوی له شر له یو وړوکي زړي نه لویه اونه جوړوي او هیڅ د خیر لور ته پام نه اړوي ځکه تل لپاره دوی په افراط کې وي د توسط او د اعتدال نه کار نه اخلي ژوند یو فن دی چې زده کړې ته اړتیا لري ځینې خلک دنیوي مال او متاع ته بلا ډیر ارزښت ورکوي خو ژوند ته له سره په غړېدلو سترګو نه ګوري ځکه د دوی په زړونو او د دوی په مغزونو کې دې خبرې ته ځای ورکړی شوی چې کله شتمن شې نو ټولې خوښي به دې په خپله در په برخه شي سره له دې چې دوی تېروتي دي ځکه تاسې به ډېر داسې شتمن لیدلي وي چې د خوب په ارمان وي نو که په شتمنتوب باندې سکون وای په هغه کې خوښي وای نو هغه شتمنو ته خو به خوب ورغلی وای تر څو چې هغوی د خوب څلور پنځه ګولۍ وانه چي هغو ته خوب نه ورځي نو په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار اخلئ، الله به نیکمرغه ژوند تاسو ته نصیب کړي، بیا هم مه خپه کیږئ، که څه هم له ستونزو سره په مخ کیدو خپه کیدل د فطرت غوښتنه ده، چې یو انسان ستونزې سره مخ کیږي فطرت یې دا تقاضا کوي چې باید خفه شي، خو خپګان پر ځان مه لا صبرې کوئ. ځکه چې پرون دې غم او اندیښنه و آزمایله څه ګټه یې در ورسوله؟ که د چا زوی په امتحان کې کامیابه نه شي ناکام شي نو آیا په خفه کیدو سره هغه کامیابیدلی شي که د چا پلار مړ شوی هغه تل لپاره خفګان کوي او د خپل د زړه مشغولتیا یې خفګان ګرځولی وي نو آیا هغه به پرې راژوندی شي او چا چې تاوانونه کړي په مادیاتو کې آیا دا خفګان به یې تاوان بیرته راډک کړي نه نو خپه کېږئ مه، ځکه پرون پر یو مصیبت خپه شوې، نن ورڅخه مصیبتونه جوړ شول، په بېروزلېتوب خپه شوې، لا دې پر سر زیات کړل او لا دې دښمن پر ځان خوشحاله او په ځان پورې دې وخندوه، نه صبر وکړه، د الله نه د هغه ښه بدل وغواړه. نو په مصیبت کې خپه کېږه مه، په خوشحالي کې د حد نه مه ووځه، چې الله رب العزت د ستانه ناراضه نه شي، تل لپاره په خپل ژوند کې په خپل کړنو کې له اعتدال نه کار اخله. ځکه که تل لپاره ته په خپګان کې ژوند کوې ځکه چې خپګان به درته له خوږو اوبو نه زهر له ګلابو نه به درته مړغونی او له بڼ څخه به درته دښته جوړه کړي او ژوند به دې لا پسې تریخ کړي نو خپکېږه مه په داسې حال کې چې دوه سترګې دوه غوږونه دوه پښې دوه لاسونه او داسې نور بدني غړي لرې په بدن روغ په جامه پټ په سوله ییز چاپېریال کې ژوند کوې نو بیا فبأي آلاء ربکما تکذبان نو تاسې به د خپل رب کوم کوم نعمتونه دروغ وګڼئ، شکر وباسه، په خوشحالي کې هم د حد نه مه ووځه او په خپګان کې هم له حد نه مه ووځه، توسط او منځلاري او اعتدال ځان ته غوره کړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، کله چې یو څوک غمجن شي او دا دعا ولولي نو الله رب العزت به ترې غم لرې کړي او پر ځای به یې خوښي ور په برخه کړي، واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي په داسې حال کې چې پر خپل دین باور لرې د استوګنې لپاره کور لرې د خوراک څکاک لپاره خواړه او اوبه لرې په زړه پورې جامې او د ډاډمني لپاره په کور کې اهل اولاد لرې نو بیا په څه باندې خپه کیږي بلکه تل کوشش کوه چې په غم او اندېښنه کې الله له تا نه خوشحاله شي په خوشحالي کې افراط مه کوه چې الله د تا نه ناراضه نه شي نو قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو مسلمانانو ته دا پکار ده چې په خپل هر کار کې هغوی ځان لپاره توسط او اعتدال غوره کړي د خپل په لنډ ژوند کې خپل محدود ژوند کې د الله رضا ولټوي هم په خوشحالي کې د الله رضا ولټوي هم په اندېښنه او په غم کې د الله رضا ولټوي د الله په تکلیفونو چې الله تا ته تکلیفونه درکړي په تا مصیبتونه او ستونزې راوستې دي په هغه باندې انسان باید صبر وکړي او د هغه نعم البدن له الله نه وغواړي او هغه نعمتونه چې الله په تا کړي دي هغه خوشحالیانې هغه سرور چې الله په تا باندې راوستی په هغه کې د الله شکر وباسه دا ده چې په خوشحالي کې له افراط نه کار واخلي او په مصیبت کې هم له افراط نه کار واخلي په دواړو ځایونو کې ځان د الله د غذاب او د لعنت مستحق وګرځئ نه د خپل ژوند په ټولو کړنو کې او د ژوند په ټولو چارو کې له اعتدال او توسط نه کار واخله که هغه د غم حالت وي که هغه د خوشحالي حالت وي چې الله رب العزت له تا نه ناراضه نه شي الله درنه راضي شي او د مسلمان یوازینی مقصود هم څه ده د الله رضا ده نو د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو د اعمالو توفیق غواړم چې الله زموږ نه راضي شي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه چې تا ته راغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم